بدان کې جسم بردو صفت مذکر و مؤنث دین وروسته تقسیم دې سم کوي علامه د تانیث سونه دي علامه د تانیث دي د سلوک یا خطا ملحوظه مراد تان هغه تا د هغه په حالت د وقف کې په تاسو سره بدلېږي په خاص سره او مطلق تانه ده ما هغه تا چې په حالت د وقف کې په حال سره مثالونه به څنګه چې تا ملګوزې په کې لکه امرأتون واخله یا طلحتون واخله الف مکسوره مثال به څنګه لکه حبلا واخله الف ممدوده مثال به څنګه لکه او د غیر مقدره مثال به څنګه لکه څنګه وا ارزون ملکونو نمونه چې دا چې د مؤنث اجتماعي دا انسان په چې کوم آزاد او دا آزاد وځو لکه سترګې دي وګونه دي لاسونه دي دا هم چې دی مؤنث اجتماعي دا شان سره چې کوم الفاظ د خود د لپاره استعمالي یا دا جواهرات واخلا دا چې دی د دې نومونه چې راځي د کارو د لپاره لپاره وي د جواهراتو لپاره دا هم چې دی مؤنثي دا جهنم او سعیر او نور کوم نومونه چې د دې لپاره استعمال شوي دا هم چې دی دا مؤنث استعمال دغه شانتا دا حروف څه دي حروف دا د حروف نوم نه با تا کا دا ټول ونثا دي اجتماعي دا شانتا د هوا د فارس نوم نه چې مالک قبول او ظهور دا هوا کان نوم نه چې دا څه شي دي او انث اجتماعي او دا شان پاتې کوم مصنوعي چې جوړو چې جوړ کړل شي لکه عصا واخلا او دلو واخلا نو دې تم دا چې دی مؤنث شي جماعي بس مؤنث سمای سمای چې کوم اوریدل شي دا عربونه لکه رجل ومؤنث عارف مؤنث عارف رستی کی درو علامت تانیث بشر چې پاهی کې علامت تانیث راغلی وي لکه امرأه وعلامت تانیث چارت علامت تانیث سوسونه دي څلور یو تا ملحوظه مراد تا هغه تا چې په حالت توقف کې د فها سره یو حقیقي دی او بل څه دی لفظي مؤنث حقیقي دې ته ویل کیږي چې دا غیر په مقابله کې مذکر حیوان وي لکه امرأة واخلا دا مؤنث حقیقي دې ته په مقابله کې مذکر څه دي چې دی رجل ناقۃ واخلا د دې مؤنث حقیقي دې ته په مقابله کې څه مذکر څه جمل او بیا د مثال به څنګه لکه مسلمانونه واخلا دا مفرد من لفظی دا د مسلمون دی دا مسلمون په مسلمونه کې موجود دی مفرد من لفظی دا ماده د مفرد په جمع کې تا بدری او دلالت دی حالت رفیع او حالت نسبی جری کې تا سره غړي بیا جمع په خپل خور کې دوه قسمه چې په ایزای او حیوان مذکر نه باشه چې د مقابله د دې کې حیوان مذکر نه لکه سلمت او قوت پیدان کې اسم برسي چې په اسم بدلی قسم سره دی واحد مصنع دا او شری جمع واحد انس واحد شنو دي چې دلالت پر پرې کې دلالت کې په چا باندې یو باندې کرا جوړ ومصنع آلس مصنع جلدی کی دلالت ورد بردو دا دلالت کی بدو باندې ورد فتنواله مخکې ویل جمال تعالی خاصه دې سم دې په تسنو زمانه راځي دلالت باندې دلالت کی بدو باندې بسبب دې وجنا بسبب آن کی بسبب دې الف سره آیا یا الف یا یا ما قبل مفتوح او مجموعه مجموعه جمع کوي چې دلالت پر درویش دې دلالت کوي په زیات درویش او په زیات او دغه باندې په سبب قرآن کې چې په سبب دې سره تغییر درو احادیث کړه باشه چې دې په واحد چې راغله یا یو حرف کې کم شوی زیات شوی چون رجال دا رجال واخلا یا مساجد واخلا رجال جمع رجل او مساجد جمع مسجد ده و ابنیه جمع تکیل در سلاتی او اوزاد جمع مکسر پر سلاتی کی بچی ما تعلق دارد دا ټول سماعی دی و قیاس را درو مجال قیاس در افتدی دخل و اما د رباعي او هر څه او دا د مکتل د رباعي او کما سره چې راځي دا په وزن د تاسو سره راځي لکه فعال نو سره راځي لکه جاء فرون واخد دې چې مکسر سره راځي جاء فلو راځي یا تحمل شو واخلا دا او وزن د تاسو سره راځي د دې جمع حامل سره راځي په هغه طرف خامس سره چې هغه شي درکا شي وجمع تسیان جمع تسیان جز کی کی بنا واحد رو سلامت مالت دی وزن دو واحد پدی کی چی پاتی وی سلامت بس و آن بردو قسم است او دا جمع قسم قسم است دا یو جمع مذکر دا بل جمع مؤنث جمع مذکر آن سواوی ما قبل مضمون یا یا ما قبل مقصود سواو ما قبل مضمون یا یا ما قبل مقصود ونونی مفتحه تر اخر شپږ پړک او نونی مفتحه په اخر کو سره چې شي په وسط لکه مسلمون او اخلاق مسلمین وجمع مؤنث انس او جمع مؤنث هغه ته ویل کی چې الف باتا په اخر شپږ پړک الف سره د تانا په اخر کو کوی چې شي لکه مسلماتون وجمع وبدان په جمع په اعتبار معنا برتو نواز بیا جمع په اعتبار د معنا سره په څو قسم سره ده جمع یو قلت او بل جمع چې ده لکه جمع قلت عالم کې برکم است الا قنت و اذا لسنا کم پاغي باندې دی هغه اطلاق کی و آل را تار بنا توحید فار سلو روزونه راځي اف امرون دی لکه اکلون پرده و بیشتر اطلاق انت اطلاق کنت خلص بان یا خلص بان نجات بان دغی اطلاق کی و ابنیه انحاب کی غیر ازین چشمت دیش فاون علاوه چی نور سمر اوزان دی دلتی چی درکا او دومره خبره ده چې کله د یو بل په ځای باندې چې لکه ثلاثه قرؤ الا فتاغره ده دا قرؤ جمع ده او دا جمع کې ته په دریو باندې دې دلته اطلاق بيتان کې عربي څه بیا دا اسماء المربه در تکي او د اسماء المربه چې څه کوي اعراب در تکي دا خبره ده موږ په کافیه کې وکړه او په دغه کې وکړه دا ته نه خو کې سبب بیا دي کې نصوص دې بچي دې دې بچي کنه یا بدري دې په ما هم دې تکرار کړی نو شپږوز دې دا بیان څه شپږوز دې کې نه یادې کې دا بیان نه یادې یو بادشاہ او په هغه ته بدا خلکو شاعرانو بدا خلکو په دا شاعرانو شعر به جوړ قصیده بیا به په خپل قصیده او شعر کې بادشاہ ته قصیده ورواروله نو هغه به بیا با صفات به کړو بادشاہ به هغه ته انعام ورکاو او بادشاہ ډېر ضعیف سړی و وایي چې یو ځل به شعر واوري د کنه داغه بیا دې ده جعفر ابن منصور یو ځل شعر به وورید هغه به زکیدو او داغه یو غلام کنه و هغه چې په دوه ځل وورید ناغه به دغه دا شعر زکیدو یا دې ده یو وینځه و هغه چې په درې ځل خبره وره بیا دغه زکیدو نو یو شاعر چې مورتراغ او تی ویل چې قصیده مې ته جوړ کړ نو قصیده به ټول ورته وره بادشاہ ول چې دا خو ما ته راځي دا او تصنیع قصیده نه جوړ کړ بادشاہ به ټول ورته وره نو یو ځل هغه شاعر ول یو ځل بادشاہ نو غلام په ځل یو ورته نو بادشاہ وته چې وای دا څه کې دا خو ما غلام تم ورته غلام ته ویل وره غلام په ټول ورته وره پر دې شاته به ویزه کې نه ولې وای دا څه کې اسما غلام با یو وینځ تم دا ورکی ځکه هغه خو بدري ځلې څو یو ځل باغ شاعر وره دل یو ځل باغ باچا دا وره ولا بل ځل به غلام نو هلته به وینځم دکړې واغه وراغله هغه مون ټول ورته وره شاعر به حرام اخر کې یو شاعر راغی او قصیده ویلا ویلا بس ودرې ده کنه نو بادشاہ ورته ویل چې را دا خو ما ته ټول یاد ده نو بس شاعر ته چې یاد هم دې دې په کې وایي چې کوم دې ته کومې کړې دي بادشاہ اوس بیا حیران کړی نو دا موسیقا یو ځل یو ځل درې ځلې چې څو هغه بادشاہان هم ذکر او بیزم ذکر او غلامان هم ذکر